که پسوردا مردوړه و خلا مردوړه دو او که مکرو و خلا مکرو دو سول دا بار دیلی چې دا فصل خو د اثار د پرا مناقض ده پسورده د پرا په چار وا چې په دې مسله شي موضوع پسوردا وای دا سی ویلی بچو سور کل شن معتبر به عرقی دا فصل مناقض ده د احکام د سور د پرا په دې فصل شي به د سور موضوع وي او په بده به احکام لګیږي او په دا مسله شي عرق موضوع واقع شو چې هغه تفصیل د خپل جمال سره کنه مقترن شي او که موضوع کنه اول سور وکړي چې سور او کل معتبر به عرقي هي او به د پسدې په کنه تفصیل باندې لګیا شي به د جمال تفصیل په مشه کنه فصل واقع شي عرق خلاف حرش د قیاس په سردا باندې لانما يتولدان من لحمه زکات لانهما يتولدان من لحمه زکات د خلاف دواړه د یو منډو ګلون دي کنه د چې کوم حکم د پسور دی یا به د خېلې وي او کوم حکم چې د خېلې وي یا به د پسور دی وي کنه په دې شی به فرق نه وي ځکه چې غش نه پیدا کیږي نو تاسو الله ور دیږي چې لانه ما زمیر جا ده کنه عرقته و د سوءرته و سور هو کنه یې به ته ویل شي یا خروق ته ویل شي چې د حیوان نه پوتې وي اخو دې چا د حیوان نه پیدا کیږي لانه ما ځکه چې د دواړه د پسور داخله او پس خوردا دا د کنه د شي د غشه پیدا کیږي پس خوردا د غشه نه پیدا کیږي اخو یا خروب ته چوک ته څنګه کنده ضمیر وی چې کې پس ورده ته اې د پر جواب دا چې دا هما ضمیر چې د خلیتا وې غلو عاب ته چې پس ورده سره ګډ شو ده ا پس ورده چې کوم حکم نیولا ده د خلل ولی مردل ولی خو الیاړه به وجه نه کنه نه لیا په کدو کنه پوک شای پوک شي دا ورګاټ شو کنه ملاقات ته هر ته سره دته نه جوس نه وجه بي ويدخل في هذا الجواب الجنوب والحيد الكافر ادمي مطلق ذكر شو داخل ده پدې حکم شي جواب نه حکم مراد ده داخل ده پدې حکم شي جنوب سړی جنوب سړی کنه خلوب په لشي باندې دی با کله هغه لشه پوک تا خیزاش دا ودرن کافر په جنوب د خیزا باندې اصول ورېدېږي چې ټیک ته جنوب کنه انسان پوک ته خو جنوب خو کنه اخو حدث حکمي باندې کنه مشتمل ده نجسه په نجاست حکمي سره داخلي چې په دې شي ډبا کړه داخله پوک شوه خلی امید را شوه کنه په دې چوک سره اې د داخله خلو امید را شوه کنه اسکات ته فرض درولو مثلا تیر شو مخشه او په اسکات ته فسره یې به مستعمل کیږي دا یې به مستعمل شي دالې شي ولا او مستعمل یې به د امام حنیفه صاحب د امام ابي صاحب نه من مردوري دي په دې وجه د مردوري وی کچ دا یې به مستعمل شي جنوب ولا یا د حیزا چې د حیز نه وتل یې وی لمبول په تپوتی وی خپل په دې با کو کنه دې خپل مې درښلا او د خپل پوکا شولا په دې باندې کنه ټول صراط منزل دي خلی پوکا شو لا مستعمل شي به مستعمل یې به صحیح نه پرمن مردوړي دي نه دی وجه مردوړي وکړه چې دا مستعمل یې بدی اې پر جواب ده چې مستعمل هغه چې خلی ته لوړلې چې مخلی ته لوړي هغه مستعمل دي نه لشي چې پوتې خوندې مستعمل او کوی چې نه خو هغه ورشنې ته ورلګولې دي کنه او کې دې پوتې شولې ځ ن خ و ش ن د ت ا ر و ل ا ګ د ک ر و ک ي د پوتر هندي لور شوی کنه دا و ش ن د پوکه شوی کنه بدا د ضرورت وجه نه کنه لکه تویل می چې پلیشي باندې تو دوله سره ولای کته جنوب سره کنه یا به سره ای ولوس په شدیب کولو سي پوک شو کنه خدای به مستمر ضرورت وجه نه ته مهم کنه اټو ورا ټول دا نه ضرورت وجه نه دا استعمال سکیته ته مستمر نشوي ته ولې ده پوتې به تا خپل انسان پوکتا او دا مستمر نه دی درنګ کافر نه داخل ده په دې حال کې جنوبه داخل ده حیضا داخل ده کافره داخل ده کنه شدا داخل ده البته دا غسل پر دې لیکن چې شدې په پسور ده باندې او داس نه کړی او داس مکروه ده ځکه چې حدیث مبارک ته چې د شدې نه چې بو پوکې شي پوتې شي او د سولای به په ویلې شي باندې په او څه او داس کو به پاکه بده پوتې شي کنه په باندې او داس مکروه ده صاحب په او داس نو کو فوق وتوی کنه مکروه هم او د څه پر مکروه وبله ا د پر راځي او دا چا وته مکروه ده چې په ګوشي ځای او داسې وکړو که نه په خلوت کې اخته په ګوشي ځای او داسې وکړو او که څوک مخه داسې نه وکړو به نه مکروه که نه په غایب متاو داس کا نه کنه کښدا وی او کنر وی کنه کا وری کا وی کنه ا وری کې لوسینا پوکتی دی خو یا پوکا دو کنه او که جنوب وی البته سره پی وی سره مو کنه وایي وایي ته تاسو سره شری دی کنه ولسی بیا ګلاس په یوه پښې شلو تر وکنه بیا مردوړې شو ځکه چا شرک مردوړ دی کنه دا وشنډې مردوړې وې کنه بیا یې به مردوړې شو پاکه څه ټیم ته شو وښګې مشګې باندې کنه خلصه پکړی وا په وښګې باندې خلې میدل شي امام خلیفہ صاحب او محمد ابي سو صاحب نه باندې په وښګې باندې خلې میدل شي کنه نه هغه وښګې مشګې تیر کړی وې ژبه په وشنډې تیر کړی واسه میدا تیر شي وې و اے کنه پر خرو کړه پردیش دو پلیش خرو کړه دا یا شو کړه دا و خوان دې پر تخل پر دې پریش دی به کنه استزاد دې پر خوان په خله بيدا مکرو دو دا څه شوی ته د خری لوسوینی مری وی چې خوان ور کوي کنه دا دا مری ما خو نه کله کا خری چې پښ لوس والا وی کنه بیا خو کا چرته یونی ځای په رمدل یا پښ کنه بیا په سردار سړی ولا شوی پر مکرو دو چې خوان په ونه خلی کنه چې په شپن کې لوس والی دی ها وصول کلب نجسن پس وردا د سپی مر دوړه دو سپی په لشي باندې خلډي با کړ کنه دا یې به مر دوړې شوه ويصل انا من ولوه سلاسن من ذر بشي لشا د سټو کنه درې وره دا لشي باندې کړ چې کی مخلو د بکری و دا به درې ولا دایبو به تلې شي او درې ولا به مندر شي خالی باس به پوک شي لکولی السلام نبی سمره چې یوصل انا من ولوه القلب السلام من ذل مشي لشه د چرپول د سپینه درې ولا لوخ سټلې تر چرپول ته ویل شي سپای په چرپول باندې به شي کنه ا ژبه نه کشکا وته جوړ کو نه په دې باندې سو خلی کنه دته ولوه ته ویل شي او چې لشه تشوي و ژبه په طرف ایتا بیا لحن سوتوی ایتا ساټل ویتوی کنه هغه مردور دالې شه و یصل من الا من ولغه کلب سلاسن من ربی شلې شه د کنه چې په ولې د سپینه درې وره دوته متن مسله دا ته کنه چې پسوردا د سپی مردوړه دو یعنی هغه یې بو چې سپی وښله او پوت شله یا خروق چې سپی کنه خپل په باندې ډیبا کړه پوت شله چې کیم دې من خلک ولې دا ټول نه امر دور دا ودلې سبب مدري درې ورا او دې لا په شوکه چې نبی سم حدیث مبارک ته چې یوصل الی من ولل کلب سلاسن مندل به شي لیشه اشرا په وکه د سپینه درې ورا دوه ته خلې شو مندل دا نه شو ورسره چامر دور دا مش کیساو کنه په پاسوردا شه دو چې آی بمر دوړي دي کاندې مر دوړي طریقه د استدلال و چې ولسانه یلاکی الماء دون الله ژبه د سپی لګېدله یې به سره په عبارت سره و دې لشي مردول ولا باندې معلوم شو کنه او په درات سره دې به مردول ولا معلوم شو چې په طریقه ولا مردول دي نه لشي مردول اخو دې حدیث نه عبارت نه معلوم شو یو اصل انا مدل به شلیشه لشي کنه دې پر دا حدیث سو کروغلو و ي ب و ل ا مجسوره بطريقه د دلسره مني مشه وهذا يفيد النجاسه ا شرط نه دی ویل شي کنه چې د آیات یا د حدیث د نظم نه کنه یو حکم باندې مشي خو حدیث اې د پر چلاوله نه وي چلاوله صوت ته کلام برشي د پر دا کنه خو یې نظم نه و دې کنه په دې حدیث یا پیاس الفاظ کې نه کنه حکم باندې مشي دوی ته خو د لشي حکم یې بلو چې د لشه مردور ده صوت کلام یې د پر شو کنه هو صلاح الفکر ولا پر عبارت شه په دې نظم شیخ پلا یو کنه ټکا روغلو چې کنه اینا تا نظر بلیم شو دې دې اشاره په نس وهو حجتنا على شفيرة ملا في اشتراط السبعه او دا حدیث مبارک حجت ته په شفیع صاحب باندې په شرط ولې دی او ویورې شه امام شفیع صاحب یې کچ سپای چې دغه وسټي ا به کنه اور امینځه درې ورنه اور به مینځه د ابو هريره صاحب روایت ده اله د حدیث وروغله ده کنه چې د شپې د سټو کله لښه به اوره مې درشي کنه او وتا مورې به کنه په خورې به ناسي راول شي خورې به په مړې مې چې درې ورې مې درشي کنه امیر حدیث امیر د لیکره خو جدا حدیث ده يوصل الى عمل ولو الكلمه ثلاثه ولأن ما يصيبه بوله يطهر بثلاث فما يصيبه سر ووادن أو لا دا بل اللمير هغه شای چې اته د سپي بول ورسېږي متیاز ور ورسېږي آ په کېړي په درې ورمې دوه کثره امام شفیع صاحب وایي چې متیاز سپي ور کوښته درې ورمې ده بیا چې متیاز نه شای کړ په درې ورمې دوه په کېړي وما يصيبه سره نه هغه شای چې ته کوم د یاره ورسېږي وهو دونه حالانکه دا سور کنه کما د مردوړي شي کنه په متیان دي نام متیان د خلیا مردوړي دي اولاد په طریقه اولاد باندې په درې وره پوکا شي کنه په سر دې نه میدل پوت شاه حدیث چې په قیمه حدیث اور راغلي دي والامر الوارد بسبب محمول علی ابتداء الاسلام ا امر چې رغلا د په وی ور سره ا محمول د په اول د اسلام باندې په غاز اسلام باندې په ابتدا د اسلام مو دی د اسلام په اول سار شي په اول تاریخ شي کنه لکه د سپي متعلق حکم احکام سخت وي وجه دا و چې د سپي سره خلک محبت و ډیر ډیره مینه وه کنه ا دې باندې دا مې کنه ګاډ به سره ګرځول خروکینه به ګاډ سره کړل کنه لکه نن سبا بیا کنه مینه سره شي شو د سپي سره کنه د خلک بیا نبی سم کنه ا د سپی نه نفرت پیدا کړي د پر حلال کې کنه سپی په شریعت کې لشي کنه مضموم حیوان ده فرشته سخت نفرت نه کو خاطه چې کېته فرشته نه چې پکې مې شکل سپی وي کنه ا دې وجه نه مسلمان نفرت پیدا کولو بیا ولې حکم کو د قتل چې د سپی وژنې شته په قتل به سبرام شي د سپی به وژنې چې دوی به وژل به کنه د الوی بلوغون د سټول به چې کله لشکي نفرت زیوت مونږ شو بیا په دې حکم ترمیم وکړو چې دا تیر په ویژ نشته دا شیطان دا نه ما ویژ نشته دا غلیا مردود ده به به تیر په ویژ ویژ وکنه چې کله شنه پرات مسمونه پیدا شو کنه و عادي سره موت شو کنه نبی سم به دا حکم منسوخ شو مال ول کلاب درنګ د لیارې نه او د سټو کنه به کنه او را به شپ مندرو نه راځي چې مدوکي په درې ورځې پکې دوه راځي چې وره مې زما په وتا مورې کړ خورې بده مرشته کنه خورې پرې سلاويستا چې د بني دام او د مسلمانې د سپینا سخت نه پرات پیدا شي کنه په سره وریا شي چې کله نه فرات په ځای سره راسخ شو نو چې مالي ولې کلاب امو د سپین مس سره ورته دي کنه چې در بني ویل شته ویا کنه دا یو مت په مت شي کنه ورکوي فینو شي دنیا نه ما یې ویل نشته کنه دا قتل بیا منسوخ شو چې کله نه فرات پیدا شو نه دا دې کنه ویره حکم کا به اوسه منسوخ شو ده کنه اول به په اول ورشه ورته منسوخ تا ځکه چې دغه راوی ابو هرره صاحب ده چې دا سپیکر سټو کنه بلش اوره مې درشي کنه او ده په خپل چې خلک ته فتوا ورکوله چې یا پښتنه وکړه چې سپیکر لش سټره دا چې درې ورمې ده حالکه روایت دای نه کړ کې دی وره مری مشه کنه اصول حدیث مسله ده چې یو راوی یو روایت نه کړ کوي او دا عمل ان خلافي دا دې خبره دلیل وی چې دا روایت د څنګه منسوخ تا یا د منانو دو دا مطلب نه لکه مطلب بل نه کنه و یا منسوخ تا کوي دا خبره حدیث نقل کوي دار بدل دا بیا کنه خلاف عمل ویل کو دا فتوا کنه په درې ورې باندې و مری مشو چې دا منسوخ تا خو ډیر ځان دا یو اره سلامې قتله پاره سلاشه مې دالې دلی وی په امریکا کې ا ډاکټرو نه میټینګ وو ډېر د وړي کولی وخت خبره ده بیا پاګه شي په ډاکټرو نه په دې باندې ریسرچ کو چې په اسلام شې د سپینا د انګريزون د سپی سره ډېر محبت کو سره د مسلم په اسلام شې سپینا د امر نفرت ویلې ده چې له شکل په د حدیث دې تر سره ده په لښه وره وینې مزي او تا مری کنه به په خورې په دې مشي په خورې سیلوي د جسدینا ګندګي خو نه را ډېر دي کنه خو د سپي ولا کړه چې په خوره بنس لوي ستا په دا خو دې پیری کړه چې دا پیمبر ولا حکیم حکمینا شرط د حکومت تحلیف نه دي په دې باندې کې تحقیق کړو چې دا ویل دا مرکه نه سخته کې ساده په د خوره شې پیدا دو په سپي شې نقصان ده سپي په لیارې شې چې کوم ټشنا کوم جراثیم جواب کړ اډر مهلک یا جراثیم ډېر بد وجندي تجربه دي چې سپای دی وخوري لوسی هغه زخم لوسی کنه وکټي هغه ټول زخم نه درکې سپي زخم نه کنه کې لوسی مکر باندې وشي دا سپي ولا جراثیم اړ ډیر سخت دي مختلف دوی باندې جراثیم مړ کچې دي پر کې ملاج لري دا په کې مې درې به مړ شي مختلف دوی پر کړه په سمالول په سمال پیسې درې باندې جراثیم نه مري په ډېر زهریات باندې کنه دا قتل هغه د رسیم نه په منه بری کنه یوانی لا ته تاوا نه ته به کنه ختم کړه ختم کړه او په د خور شي لا ته تاوا کنه دا ان سر ده پشه انا مری ما کچ دا مسمونه کا پیمبار چې د حکم چې خورا پر مجی تا کنه دا دې جرسیم ختمو دې پر دا علاج کنه دا علاج ده په دې شغله علاج په بل شي باندې ختم کیږي کنه ا س ا شخص برا سو كان شعور د ميزي كنا مستحب دو سو كنا وكيري بدري ورا بدر او مستحب دو كان شعور د ميزي سبو عجمدو سبو سبو ای حیوان ته ویل شي چې په نشه باندې کنه چیر پار کو خدای پاک نشي نه ورکړي وي هوش ورکړي وي او پا باندې چیر پار کو پا باندې چیرل ورکول کو لکه ګیدړو ریژن کنه همزرون پر مور بهیم جمع د بهیمه د چورپې ته چې سلویر پښې لري کده غرض راوړي کده کېز اته بهیمه وته ویل شي وسور سبار بهیمه پسودا د دریندا وی زنوره دریندا پسیټ کده ا پښه ولا ا دې پښه د کینې پښه مرادو د دې وطن ولا ده زما سهره ولا پښه وی کنه وتري بلا هغه همر دوړه دو ا کیر ولا وعن ابي يوسف انه غير مكروه ابو يوسف نه روایت چې دا غو نه مکروه مکران د پښه ولا پسور ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوزع منه نبي صلى الله عليه وسلم سنگ زنور به دې پښه تلې شه به به دې دې نه شرکل به به نبی سره به نه اوداس کړو پښه به کوم نبی سره ته پښه به رولا یو شلې پالې شي به بکامه به نبی سره ملي شه به تاسو ځان کړو چې کله به تکلف یې شونه شي یو به نو شلې کنه به نبی سره پکې نشي باندې ولسنه کوي به نه تلاوله کچېره مکروه وا به نبی سره په مکروه به به نه اوداس نه کړل ولا هما قول اسلام اعترافين دليل لا قول النبي سمده الحرة سبع پشا درنده ده دغه لښتي چرګا متوي مشکه متوي د حشرات خوري په دې نشه باندې دا درنده ده ا دې دوه ملکه ده هدي یو دا چې د درنده کوم نه ده الوونه پرنګونه کوم نه ده په هم بیا پی چې کوم نه ده کېر نه ورنه ځام یې خرانه دوه او یا دا مطلب ده که چې حکم یې هغه نه مړه ده والمراد بیان حکم یې مراد نه به سم کنه بیان د حکم ده چې هغه حکم دا چې کوم نه درینده حکم ده کنه ا دې پلانګور او دلوره که چې کوم حکم دا حکم دی ده ای ولا پسور دا مردوړه دو دی ولا مردوړه پچا دو مردوړه دو ځکه چې نبی سم د بیان د حکم احکام دې پر مبوس ته پیمار ده ای بیان د حلقت ته پر چې دغه پښه دې کنه دغه نه دا تواف کړی دی که نه چې که نه دا ډېر چکر باندې وایي که نه وي نه خلاصوي په دې شکه نه پارېش خرج دی چې پارېز به نه کړي ډېر که نه خرج دا و ډېره تنګي دو ا دې خرج دی وجه نه دا د نجسات له حکم سکیت شو که چېرې مردوړي وبلي به به کنه یو وخت دې کېر لې شکه نه پوک نشي پوتې هلکه چا په کېر شي پوښي وي و هر وخت کنه په لشي باندې خلودي به وي که نه دا ټول لشي به هر وخت مردوړ مردوړ وي که نه ا دې علت تواف دی وجه نه چې که نه هو ته شو د امام ابي سوزه روایت ده چې نبی اسلام ملي شي کنه په شته لې شا کنه څنګه کوی به شله هغه روایت محمود دا پیګه په نه په مکمل تحریم چې کلا تحریم نور غلا او د پښه کنه د غیش حرمت نو بیان شو ولې پوکا وا چې کله الهرت سبون ویل شو کنه او مردور او بل شو کنه هیڅ حرم شله بیا هغه سره منسوخ شو کنه به ولې نبی اسلام لې شنه ته څنګه کړه دا مکمل تحریم د محمود ده چې دی وجه نه مکرو دو چې غشه حرام دو غشه خو مردو نه دو کنه بدا کنه چې لیاړه مردو نه کم څه کم مکرو تحریمی خو دوی هغه ته سره لو کوي کنه هو کچره مکرو تحریمی او بلی بیا پیدا مشته نه کړو کنه ځکه چې مکرو تحریمی نه پرې نو د حرام نه پرې یو فائدہ کنه حکم سره یو شان د مکرو تحریمی او د حرام یو حکم نه کنه بیا کنه چې حرام وایي پس وردا به کنه مرد وړېدله او داس به ورشه پکلا چې مکرو ته خمیشه او داس ورشي پکلا بیا بیا علت تواف چې هغه جسد ته سکت کړه ده کنه هغه د وجه نه به مشه پیدا نشو ملاو کنه اې د وجه نه فتوا پې چې مکرو تنزیهی دو مکرو تحریمین دو مکرو تنزیهی دو مکرو تحریمین دو کچېره دا څه کنه یبوه یا دا څنګه خروق شو کو چې بلا پیدا کوله شي به بنه استعمالوي دا غي کله چای مای شچ د پښې فلپ دی بکا یا پي شنه به دی یا کړ پي دی او کچره نی می نه پیدا کېږي کنه دا کړه هتا نشته بیا استعمالوا دا استعمالوا ا مفتی فرید سی بیای چې کنه طالبانو لپاره جایزه ده دا کنه شو دا هغه استعمالوي چې پښې فلپ دی بوي کنه او الا اذا ما قصد ساعت مگر نه بدري چې واده کې مطالع کړی وي څه ټیم تر کړی به وته روشي به خلک نه په دې بکو به ولې نه مړګړې ولې نه مړګړې ځان خلک یې صاحب وینې به کړی وي وی چې لغسلها فمها بلوهابها دیوازی میزو کې د نه خلیره په جاړې باندې یې په شادات تاسو کړ چې خلک په کوي کنه ژبه په تیرې په ورشنډې باندې تر وی کنه او وینې مینې نه کنه په جاړې باندې کنه هغه جاړې تیرې کو او په جاړې باندې شای میندل شي خدا د شیخین په نوم باندې امام محمد صاحب سوا دی به نه په بلشه باندې شای نشي میدل به په نوم باندې به کنه کیسه پوتی وي البته کله چې ته پټه وا مړکه مړکه و خړلا خو به لوړه چې تا ځان یې کړ بیا ورولا مې به ونه په نوم باندې کنه خپل پوکه وی زکه چې کدای شي کنه چې په ډېرې به شي کنه هغه کډېرې به شپه خپل دې بکری چې تا پرستی مې نه وي مثلا هو باب تزلا جاشه هو يا بسبب مذهب ولا سوره دي كي بسبب زي من هو كنا تيك تو باركي بده شيء بكري هو سوف هو داي شرط بلي كي بتلاوي به كنا ده بس هو كنا لياده بقول تلاكري هندو كنا هغه په خپل داسې په ولې د جاري به تر کړی سب نشته وجه ویس کو ته دبر سب له ضرورت ده سکه دې کنه اعتبار د تر ولې ضرورت ته وجه نه کنه دا دې کایمه سب کنه سب شرط نه بلی چې په تل کړی دروي کنه بیا په کده چې خلی په کنه منځلی شي ته به کنه دا مشي کې مشي کې پسره پټي پېښه والی به غلي به کنه به په دې به کنه خو دې به کړه نه ته وهم دې سره سکه چې ځکه یې مکرو ده ولو کان محبوس نه کچري سوره وا محبوس وا محبوس په دوانه منه دوه زه نه هر پنجره وې ته جوړ کو کنه اخلوک شو نه په پنجره کې وې ته چې وی کنه دا غنه وشي دا غا چې ساري بهار وي ساري بهار دې سره ده کنه او خروج شو بهار وتا چوي بحيث لا يصل من كاو الى ما تحت قدميها چا ما شي کای دې لوند مقدم ما تحت قدمي ته نه رسېږي کنه ساري بهار وي خروج بهار وتا چوي به دې کنه چرګه خلو په دې شي دیو کو لا یې کنه دا نه مکروه لو كل امر المخالطه ذكر شيء بحميد المخالطتنا ا د ه ګ مشي کا کنه په ګنګې شند دی بکړی کنه او چې مشي کا نه نبی کړ ساری نه نبی کنه د الیک خپل ګنګې کو په خپل ګنګې شند مشي کا مشي کا پښوي کنه د الیک بیا کنه کې سادو کا بیا یې سره دا و ك ذ ل ك م ج ن ن ي سورو خپل هند سورو کنه په دغه پنجاب کې ګنګیا کو په هغه مشي کاسه راوي کنه به چې په لیشي په خوري ډېر کو کنه بیا مې ډېر خطر راځه چې دا مشي کمر دوړوي خو ځنه عالمون فرمایي کړه چې دا غان د مکروه ځکه چې چرګه په خپل ګنګي شي مخشي کنه وای او چې دا دونه مونږ په شوې نه داسې کنه یوالي ما غنم لینی شوې پر وتلی وی کنه هغه په ټاک په نه کنه دغه څه وخلی کنه التقاط کو په ټاک وخلی کنه لړی نه پښو کو چې کنه پښ لړی به وته پښ وړي ن ك م ا ش ي ك ن ك ل م ت ر س ي ج أ غ م د م ك ر و ه د م ل د ا و ل ك ش ن ا ك ن ا غ و ش ا ي محبوس أ غ و ش ا ي ك ش س ا ر ي ب ه ا و ي ق ب ل ج ن ج ي ش م ش ي ك م ش ي ك ن و ي د ا ب ا ش ي ك ن ا ب د ي ولا م ك ر و ن د و سيد بها